دا کتاب د بیان په باره دی کنه جمعې شی و د کپړې شی د وغستلې شی شی لباس مصدر د پاسه شهو بوب یې سمعانه سمل الا بسا یلبسو لبسن و لباسن لبس و لباس معنا د ملبوس سره هغه شای چې وغستل شي خپل معنا د وغستل در نقل دا جمعه تا ویل شي چې وغستل شي کتاب اللباس کتاب د بیان دی کنه کپڑے شي جمعه شي دوته ملبوس منا بنده په مدني منا بنده نه ده الفصل الاول عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان احب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبره احب منسوب وياه یا تیرا دو یا بل رنگ دا کنه خولی کې پښې کنه سره سره بری کې بری کې لیکاوي پښې کنه او په دې پیسه باندې کنه په باندې ګلکاری شي بیا مور دا پټکی وی یمن نه بکا یمن څخه به جوړېدل ان به تللی کنه په پیسه به ګلکاری شي او لیکا دور جمی لیکه پښې سه کوي چې سره لیکه پښې کنه اته به دې کې پکې ته به خبره وته ورشي او څه کې چې نه کنه شنه لیکي په شه او دا نه چې اسمنی شنه لیکي په شه د وشیش نه اسمنی شنه لیکي په شه کنه دا نه به سم تا کړ دغه خوند ویل ویل کور کو دا جمع د خبرې جمع کنه اې دې پټ کړي و چې د لیکه په شنه وې کنه به سم ته به شین نه خوان درکول ځکه چې دا جنتونه جمع دو او څه په چې ځکه خواب ور کولو ځکه چې کنه دا د رنګدوري وکنه خیره به برداشت کولو ځکه به خیره نه درې نه احتمال د وسه به کولو کنه خیره به پجاوت دل نه ځکه به کنه خوان در کولو خو یا د شنه لیکې دی وجنه او یا دی وجنه چې کربس کا جوړه دو کنه کربس کنه جوړ دی یا دی وجنه کنه چې په دې باندې به کنه خیره ځکه نه جوړته احتمال د وسه به کولو بهر تکبیر نه سم ته ویدی ته کنه خوان در کولو دیګه وغوستو کې بل یو راته روان ده کنه چې نبی سم ته چې خوان در کول په جمعې شو کنه هغه کنه خط و خط په خوان در کولو كان حب سياب الاسم القميص بیا تعرض ده چې دوته کنه حب سیاب کله په براو شي و الک حب سیاب کم کمیس شي کنه یو هغه مهمه طریقه ده چې دوی ته احب سیابه استغراق نه مره چې په ټوله جمعې شي که نه په ټوله جمعې شي چې هلته ولټول ګورو که نه هغه خبره وه او بل که بیا وشي که چې په ټوله جمعې شي چې که نه خوند یې کړو هغه کمیس ته چې تعرض نه جوړ شي که نه بلکې دا مطلب چې کانه من احب سیابه کنه دغه ورګونه و دغه دی ورګونه و کنه انا به سمته ډېر جمعې کنه شی ور لګې دی که استعمال خوند ورکولو کنه په ډېر شی شی یو کنه خبرات او بل پسې کمیس تا بل پسې پکای شي دا کنه دغه دی جمله نه دا کنه لکه دا نه منات نذیر ته شو عبد الاعمال شي کنه حدیث تیرې عبد الاعمال کله المذ شي او کله سلام وشي کله بیت الخدمت وشي کله جهاد وشي کنه هر یو ځل عمل کنه دا مې چې من افضل کړه دا د افضل عمل نه ده یې جنس نه ده او یا جهتونه مختلف دي په مختلف جهات سره کنه یو اخب ده بل اوی خب ده ا دې کې حال باندې چې کنه اوی کار بیس کنه جوړ دو کنه بیا دا هکه نه کپړې خواندر کو خبره او د صنعت په وجه باندې که نه کمیس خواندر کو له صنعت په لحاظ باندې خبره خو پټکای ده پټکای به خدا سره جوړ کنه او خط هو کنه درځي ګنډل ده کنه سیرات ته دیر شي کنه خو د نخیې نه پښو کنه او په استعمال شي تکلف نشته خو کنه په غوړې ته وچه وکړه نه پروزي کنه پټکای هو چاک پر دې نه لنګېږي کنه ا صنعت په لحاظ باندې کمیس مخاندر کو چې دا ډیر کنه پر هغه طریقه په کړی طریقه باندې په ډیر کمال سره ګندل شو ده او خط ا دې به خوان ورکولو او کپڑے په لحاظ باندې خبره کپڑے خوان ورکولو ځکه چې کار بیس کنه وا نه چې کیما کنه خو بیدو په کنه په خبره شه اپ کمیشن شته کنه په کمیس اوی ورتیر شو بیا او کیما خو بی چې په کمیس دو اپ خبره شنو وکړه ان خط جوړ شو ده کمیس نه جوړ ده غوړې ته وچوه دې نه پروزي نه په شکل تکلف نشته بیا تکلف په شګر ده که نه خبره شي بېدا کیسه نشته د کمیس په خبره نه ورګون ده که نه پېږې جهاد سره والي معيره ابن شعبه النبي صلى الله عليه وسلم جبت نرميه دويه كتل كمين نبي سكن وغسي وجبا شفاره رميه چې د رومه چې پانه وا پروم شي بجوړه وی کنه دوی کتل کومین اتانګ لسنی ولا وا کومین ته سیادو د کوم لسنی ته ویل شي نبی سم وسه وای چې کنه رومي چې پانه د تانګ لسنی ولا ا سفر موقع وای چې تبوک ته تل نبی سم داګه چې پانه وغسی وا دا وی کې افیر سره ووم دي کنه تر وخته مغیره ته چې کنه یبل سره یې ته ګوچوا نبی سمه چې نه لوړ نه پټ شو کنه قضا حاجت ته پر ان رولو مو یې بور چې او داسې کو سبول مزده پر کنه دا جبار میو چې وغسی وتانګل سمه چې کله او داسې کړو چې کله اوس مزل کنه لوس نه پر وتل کنه بیا چې بس کنه وښلا پر پس ټی وښلا پیژې و چې ولا کنه او داسې په شو کړو لوس یو مزل کنه او په دا مقابله مزه په شوی چې مزه باندې ما سره وکړه مزه نه مزل کنه په شوی مزل په پاو شو روم کنه دا د عیسویونه کنه د سره حکومت ته کنه دا به پروم شو جوړېدل کنه دا مری مسله یې کچې د غیر ملکی ولا کنه ا کفیر ملکی ولا کپڑے و غسل هغه چې جوړ کړی وي یا جګړلې کنه دا غا جایز دي مسلمان دې پره او پوکا دي مردوړانه دي کنه جایز دي لسنی تنگ تنگ وي الو سینه پر وطن زنا ر مولوی یې کړ چې کنه اې دې سبه ته وی کچ د ورت لسنی نه دی راغلی لکه دا خلک یې کړ دا کچ غزي کچ ولا سنی کنه اې دې ثواب ده ورت لسنی وی کچ دا نه ټیګ نه به سم کنه هغه به کپڑا وغسل دي څنګه لسنی ولا غسل مرکات مولو کنه دا خبره نقل کوي دا مقوله نقل کوي کنه دا ائمه ولا خبره نقل دو کنه چې ان من البدع المذمومه اتصال الكمين هي مذمومه بدعتنا دا غدو کچ ورت لسني وی کنه دا کزنا شفنا لسني ورت وی ان من البدع المذمومه اتصال الكمين خو برکت نه کی چې دا محمول ده په افراط په اتصال مفرد باندې چې ډیر ورت وی کنه په باندې محمول ده ځکه چې د ویش کنه احناف کته ویش کنه ته فتوا دو کنه چې د اولاد سره څه ول کنه لسنی ورته ول دا مستحب ده چې لسنی زموږ ته کچې ولې سپونه راشي کنه دا مستحب طریقه ده اسه به کرامه لسنی به کنه ابه ورته ورته کنه تقریبا ولې سپونه شوی ادا مطلب نه کچې به تانګ ولا کنه باندې کنه تانګ کنه لسنی دا به سړې پر جوړېږي کچې سمره ټټ درشي به کنه فیصله پښه باندې کنه و ادار غلیظ او یو هاټ لانګ دبا لانګ وی سره فقط کو بزا روح سم پیادین نبی سم کنه په دې کې دوی کپڑے شي کنه اے کنه روح کا بشو ده دا د دلانګ او دا د سړی وکنه چې چې کنه چات پر نن ورګند شي وی کنه ټوکړې ورګند شي وی نبی سم دا رسول کو کنه الله ما احيني مسكين وامتني مسكينه کنه ا غ ر م ن ا پ س ا ر ب ن د ي پټکی پی ساته کنه ا چ و ل ي و ا چې په دستر کې بده شي سیرا شي کنه متکنه ان ا پټکی پی سا په سار باندې را چوین کو مش کنه کېر تر نه وته فدا ورې باندې کنه اتلو به سم په دا وګا تلو هجرت یو کنه اخذ بس دې کې خبره ولو کنه چې ته یوري کا دا مطلب ده کنه چې هورمون کنه په سار باندې ریمول وچوي یا په سار باندې پټکی پی سر وچوي د څه پی سر کنه دا غجر دو کنه عرب یې کنه اگر به په دې طریقه زوم بچ کوله په سر به پټکی سم سره وچوله وعن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسم قال له وجه نبي سم قال ويلي دتا جابرتا فراش للرجل وفراش لامراته وثالث للضيف رابع الشيطان رواه مسلم فراش غړوین کی تر لیکه چې تا غړوي کنه نیولی که سا کنه فراش واحد یو کنه فراش دا سړی دې پر کفی ده و فراش نمرت یو بل فراش بی بی دې پر کفی ده بل نیولی کنه و ثالث لزیف او دریم مشترا په چار دو کنه علماء دې پر یونی علماء دې بندر شي کنه ا په کې شي کدریم نیولی دې کنه داغه جیز دو کنه ګل ما در باندې روشي ځکه چې به خپل خو چې ورکوي کنه به ته به په ډوک سمله کنه ورا به شیطان خزر مې وشترا کنه ان یې به شیطان دې پر دو کنه آ شیطان دې پر دو ځکه چې کنه ایګه ضرورت نشته او حاجت نشته تو پی را دوی ته بیا پی را دوی ته ول ما پی را دو کنه او ته سره ما کنه نیلی جوړ کړی په کیر شي شي کنه بلا حاجت پرتا دو کنه اسراف دې کړه دا شیطان داسې ته ویلي دي که نه ځکه یې مسوکه چې شیطان دې ځکه چې ته ویلي دي که نه مرکات ملکی چې داسې ویلي نه کنه خو یې شیطان په باندې سمولي که نه ځکه چې شیطان هیبي نه کو خروکي نه کو خو پرتا کو نه به سمولي که نه څه مخاله خبره هم ده چې شیطان دې پر دو یعنی اپه سمولي دا تویل نه وی کنه چې شیطان دې ځکه چې شیطان دې ته ویلي دي که نه اپه روزي کېږي که نه چې دا کا جوړه که نه دا سره په یې درم نه کړه دا نه دا یې دې پر شوله خو دا وته یې کنه چې کنه دا بلا حاجت یې بلا ضرورت یې کنه په تو چې ولمر سي کنه خو یو ولمر درسي کچره دا څه وې کنه چې ولمر ډېر ډېر باندې درسي یو نه کله کله په ټاک دوا دوه مرسي درې دې مرسي کنه هر ته به خپل ولمر ته ملي مې چې مو باندې دې مرسته ولمر کړل شي کنه به دې مې بيسته وي چې جوړول شي بیا جوړول شي درا جوړول شي کنه چې درې ملمو ټاکا در باندې درسي هم او که داسې وي که چې دمره ولمو چې تان در بندر سي او ته مشتری دې بکسې جوړ کړه ډکې کړې دي به کړه مشتری دې ډېرې جوړې کړې دي او په دې کور شي دمره ملونه چې تر بندرو چې غونډې مشتری په استعمال شي کنه به دا به کینې سره تا او به دا شیطان دې پر دي مرکات مدغه لګي کنه چې دې خلک څنګه ثابت شو کنه فراش نه رجل و فراش نه مرتی کنه چې کرولا سره پرتای دغه څه ضروري نه ده کنه ځکه کنه کرولا سره پرتای ضروري وای بیا خو بیا راځي ونی نه کپی وکنه بیا ته ګوشي بشتري کنه صورت ته کنه چې فراش نه مرتی کنه کله کله به مور وی کنه یې بزرات کوي شي کنه زه ته ګوشي سم دي کنه بیا به شته ته په چار دو کنه یو وړ وین کا او فراش نه مرتی دې کنه شراک میراک ډېر نه ذکر کوي ځکه چې کنه پای لکه شو شرک ضرورت نه جوړېدو کنه یو هو کنه ګرمې دي کنه په باندې خو شما سینا سول پسینا زه ته هو پټکای به کنه پټولې ده پره امي هو پوس پټوین کنه هابه بچاو ده کنه یو نیو شو یو کنه په شراک شو کنه او دا تکیا وسدا شو نه پشه وهان ابي هريره رضي الله عنه ان رسم قال لا ينظر يوم القيامه من جرى ازاره بطرا لا ينظر يوم القيامه على فك نظره قيامت پر بنده من اگه چا په طرف باندې جر ازاره هو چې اعلان پسې ګروي بطرن په طریقه تکبر باندې تکبر په طریقه چې لان پسې ګروي الله به هرې په طرف باندې قیامت پر باندې نظر نو کوین د رحمت ولا کنه رحمت شفقت په نظر باندې ګوري بلکې د غصې او د غضب په نظر باندې به ګوري کنه جر ازار اعلان ګرول کنه چې لانګ در باندې ټیټ وی کنه او په مزه کې در باندې ګریږي کنه دا مکروه تحریمی ده کنه هغه کلام وی او کپټکا وی کبل جما روایت روان ده کنه هغه جر له خیاله په کنه په دې سور شار سي په پړکی شار سي کنه په کمی شار سي کنه خط دې مروي ده کنه دا ټول کنه جر سیاب کنه په حرم شروع غلا ده تکبر دې وجه نه کنه وهر ابن عمر رضي الله عنه النبي سم قال من جر صوب وچاچی جمعه په سوګرا ولا خو یلا په طریقه تکبر باندې خو یلا بترا او مخیلا اې دې ونه یو منلو لم يلو الي يوم قيامته الله به پترا بده قيامت پر بنده نظر کنا پر رحمت پر نظر نوي تو ګوري شفقت پر نظر به نوي تو ګوري بلکې د غضب او د غصې په کنا نظر به تو ګوري وهنو کار کار رسم بينما رجل يجر ازاره من الخيلاء يسايو چې ګرکنه ګروي خپل لانګ تکبر په طریقه باندې خو صفا به خصفا به په مزکه نه وته د بیت هغه پر د خصفا به په مزکه نه کنه نه یې څوک شو مزکه په لودي دی بشلا هو یې ته جلجل فی الارض لیم قیامت نه هغه را پیډی کړ په مزکه کې قیامت رسې ته جلجل ته ویل شي کنه چې یو تر ته بل تر پر پیډی او اوځه کنه اوځه کنه حرکت یې کو هو يتجدد في الارض اغلى بيلي في مزكا شي قيامات ورزقه دا غاوي چې په تیر عمر کې شي کنه دا واقعیا په شوې دو کنه چې سه په دې ګناه باندې چې تکبر په طریقه به مکنه جمعه په سره ولا کنه په دې ګناه باندې فای په مزکه باندې نه سوې کنه و ایسه یا په شرون ده کنه قیامت په دې مزکه شرون ده برزخ ده عذاب ده بینما رجلون نکرا ویلو کنه دا کارونه ده ا ک ر په بل ګناه باندې کوم ځکه نستره شک نه ا دې بخل په ګناه باندې و دا یې کنه تکبر کنه چې کا کا ا تکبر دې وجه نه کنه جمعه پسې ګروي پسې په مزګه پسې ګروي وها نبی هرا کله کله سم وځي په چاوي په دې امت کې پښړي دا وې کوي په دې امت کې پښړي کنه بینما رجل یجر اذا هو الان ابي غروي اته کبر د وجه خصفا به نو ته مجوله ذکر شلا مزید ذکر شلا او مراد نه کنه مزره دو چونکه دا وکیار څنګه دو هم خا په شدنی کېدو وای په شو یاد کمال تحقق دی وجه نه تعبیر کوم څه نه کړل کنه وهان ابي هريره قال قال ما اسفل من الكعبين من ازار في النار دما مسراده و د اسفل افعلو وزن دا کان حذفو دا ما کان اسفل من کابین دا بدا سلا شي امام مسلا دې پره و یا کان خپل دا اسفل فعل دا هواز می فمسته دا ما ترجه دا کنه ابي فعل شي دا غسلا بلا ما اسفل من کابین هغه جمعه چې لون دی په شنګری نه هغه چې په شنګری نه لون دی هغه پړ دی وی کلان وی که خط وی احتمال سما وکړي چې ځان په یوه جمعه شي ځل وبلیر دي احتمال به جوړ کړي تر شي احتمال سما ته راشي کنه چې بالکل چې ته سروای پرې نه دی کنه ګر داسې کنه پټکی شي نه کله کم کې چې پر کنه اړې شوون وړي داسې پټکای در باندې بدل کړي بدل کړي کنه چې روسته نه پشي سور شي دې احتمال سما وکړي ضرورت مې په شوې چې به سیاست به سلیما شي کې لوستره به څه کنه لوستره نه یې سر کړی دی کنه و د بلا سره پټه به وکړي چې بلا څنګه یې چکلو کنه خو یې هغه دا پټکای وچولو کنه نیم به په دې سره پښه اې دې نه مانه کړی او یختم یا فی ثوب واحد یا کنه اختبار کړی وی ملایت لري کړ په واجب ماشه او کاشه په فرج هی بل بندګی کړ فرج لرا اختبار ته ویل شي کنه چې په کوله ټیبو نه فشې نه کنه او فشې ودروي بیا ریموټ دی کنه یا که پټکای دی په لار بدل کنه پټکای دی په شونی و چې ملای تام شي کنه بیګه بدی نشته دو ته کښ عورت ته وجه نه کنه چې عورت بربند شو ده وان عمر وانس و ابن زبیر و ابي امامه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي سم قال من لبس الحرير في الدنيا شاكي ورشم وغزر في الدنيا لم يلبسه في الاخره ابي دا وسم په اخرت سي بنو غندي ورشم هو په جنات سي ولې باسم في حرير بیا چې په اخرت سي دای کنه ورشم نو غندي په جنات سي دور شه دور شه مې جمعه کړه دا مې چې دا به جنات ته نسي دا کنه د ادمي جخون جنات ته یا به جنات نه چا په دور شه کنه ورشم غسوي هو د میر علی سنت مذهب دا ده چې په ګناه باندې سړی جنت نه محرومه کړي تل مره مې به طویل دا په شو کنه چې دا به د فایزین سره د اول خلق سره به جنت نه درې میکنه کنه را ګناه نه وکړای دی ورشمه سره به نو خساره شي چې سمره ټیم به تیر شي د نه بعد به چې تخر کار دی او ته جنت ته کنه اول به فایزین سره جنت کې ورشمه وروغتی وي وسګ دا ته یې پښه کو کنه چې دا ځای کې چیرې بخښنه ویا جنت ته لور شي خو دوی ورشمه وروغتی وي کنه په آخرت کې به کوم دی نه محروم په جنت کې به ټول نعمت نه وي کنه خدای به ورشم په دې باندې باندې هغه نو غندي وځکه چې محمول ده په تغلیظ باندې په تردید باندې کنه محروم کېږي به نه چې به جنت ته کنه بخل به شي کنه وګني با کنه خو تغلیظ ده کنه دروي یې کنه او تحدید مراد ده وعن ابن عمر قال قال رسول انما يلبس الحرير في الدنيا ده سمال سمال يلبسون انما يلبس خري في الدنيا من لا حلق زرته په دنیا کې ورشم هغه څه کوغندي چې په خیرت سره په جنت سره بخره نشته دا خلک جانو سمې دي دا هغه تیلی په شکی وان حذیفه کله نه هاند رسم ان نشب فی انت الفضه والذهب اے چاندی و دې سره دې نه مانی چې پاشه به چند کیسه وان ناکل فیها او چې خلکو په دې نه مانی انه خطب بالجابيه نبي سم په جابيه مقابل خطبه ولا یو زوی دا کنه وی چې جهاد درون دي بیا اړ کا کنه درجه مشروع نبي سم اړ کا ستو تقریر ته کو مسله ته کړی کنه عمر فاروق صاحب وجه فقال هرسم انا ابن حريره نبي سم مالك دو وسوك دو شمنا الا موزي اصبعين او ثلاث او اربعين مګر په مقدار د دوه ګوتې درې ګوتې یا یو چې په سرویره کړ سرویره ګوتې رسې چې په لوړه دې مروي جوړه خو چې سم مروي کنه او جوړه کړه په جماعت کې کنه دې مرا تو دو پښې چې په پاندال باندې کنه په دې نه پلان اندو کنه بيدا ورشم په خلوص دې کنه چې په پاندال باندې وانا اسماء بنت ابي بكر انا اخرجت جبه مذهب تایلسان ته تایلسان جمع دی تالسان معرب دی تایکن تالسان نه دا په عجم شي دا کپڑا په ایران شي جوړ لکه نه ګور تیرا کپڑا وا ګردې لکه کنه ګور نه منه کوټه کنه ګرد نه منه کوټ په کنه تیرا په عجم شي په ایران شي به جوړېدلې وفرجيها مكفين بالدباج ويدي كان غورا كان اغا غندلي په دباج باندې کنه دوی غورې وي واسو طرف ته وا او یو مخ طرف ته ګرونی وکنه په غورې باندې کنه دباج پټي لګولې وي تا باندې ورسم لګولې دي وقت هذه جبه رسم دا نبي سم چپانه وا كانت عند عائشه دا دي عائشه څنګه وا نبي سم خميروس نه پته کېږي خدای به کنه هیبتن ورکړي کنه دا چپانا بیا یې څنګه وا وا چې او فصله به د برخه خیر دو اسما اته په میروس سره پوت شو ځکه چې دغه زمون وینا نه یو کنه چې کوي میروس سره پوت شو فلما کو بزت کا بس چې کوم دو فصله به مونږ وروخه سره وکړ نبی سم یلبسها دا چپانا به نبی سم غسره فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها نه شرک تا و نه دا بدعات تا کنه بلکې دا کنه یو عقیدت تا و دغه جهیز دو کنه سبه کرام دا کړی دی کنه صحابیات اسما بنت بکر کنه ولا چپانا باندې مولې ته کنه چې څوک د نبی سره موضوع سره سره سره لګولې دو کنه دې برکات مې نبی مور به رغېږي دې پر تون دا کو کنه به مور به دې بوت لوي یا کنه په منشي سبا دا خبره اندو تبرک به اثار صالحین انا بسم تبركات سايا بوتي دي كنا د عباسي خاندان سره وي عباسي خلفاء سره اخري خلفاء د عباسي او لکه معتصم بلاو مصر ته فرار شو عادي کړي مصر بشون له دې وخت راولو کنه ولې به د بسمونه خلیفہ یو دا نه چې دا پاکستان صدر دا او دا افغانستان صدر دا پلکای دا دا مصیبت ایسته نر دیر جوړ شو چې مسلمان ټکړې ټکړ شو مسله دا چې امیر به یې کې وي د ټول مسلمان کنه سره کای څه مسله ده ټول مسلمان امیر به یو وي دا ری هتینا به وي کنه هغه به متخ چل دل کنه یا قبول لګ دا قبول ولیدا دا خپل کی ولیدا خپل کی وکنه ولیدا صدر اعظم دا اے متخ یو ټول کنه بغداد دار الخلافه وا خو بعد د کفار یې سازشونه دي که نه هغه دا پوټیله په شوچه ول که نه کومیت په لحال باندې که نه دا حکومت در باندې کو دا عربي ده او تا جمعي یې که نه دا پښتون دا پښتون په تاسو حکومت کو دا پنجاب په حکومت کو که نه په دې کې هغه باندې که نه کومي نه کومي سره ټوکړې ټوکړې که نه هغه لوړ وته شلو که نه دی مصر بطرون لندې که نه هغه که وخت راولو معتصم بالله او په شي کنه قیمتي بکسا دو کنه لرګي ولا په شي کنه ایسا یو شي مخلوط دي کنه هغه مستند دي کنه دا شي نه په شي یو چا پانه تا و چا پانه په دې کندهار شدو کندهار جماعت ته کلی دلا می مسجد خرکای به مسجد خرکا خرکا کنه چپا زړی کې ته ویل شي هغه کا یو کنه بکسا دو صندوق تک نه پاشه د چپا نه شي هو بس داسې مصیبت نه کنه کنه چې ډېر باندې ګرام دی را به دا سعودي او دی نه جون دی او هبيون دی زه خپل هغه جماعت ته سیور دوه درې ور کنه هر څه شوی کنه بس چې مين وشي کنه هته ورنه وځي پښه کبر ادا ا دې سلام یې جګه بس سلام یې ګر په بند شتري دي اخر کا و شي کان چې داغه خرکا سره پښه کنه دا د نبی سم خرکا دو مخه به نه مې شو چې وته ولا به کنه خو یې نه روبوسي خپل متولي دا ذکر څنګه څنګه لوسي و دا د ترک ولا به دګه به ستایس رمضان باندې مریض کېدلو کنه رمضان په وشتم باندې هر کول وکړه خو چې کله هغه ترک و سپر یو رنگ دا بیتا دا دین رنگ جوړی جی کنه خیر بی وینا سی کنه و رنگ دا سیر دا رنگ دوری جمع پولی ده فقال ان هذه من ثياب الكفار دا کفار جمع دی مزعفره معصفره دا نرانه ده پر باندی رنگ دی وجنه ځکه چې رنگ یې سیر ده فلا تلبسهما دا مو غندي سره وفي وقت قلت اصلا ما موت شو بي ميزه دوی چې کابي د وجه نه کوي بیا ونه سي قال بل احرق ما بلکې ویه سزا دا تغلیزن وي ته کنه غسل وي ته کنه چې ویه سزا کنه په میزو کا بل نه خوځي کنه په میزو کو خراج نه درې می کنه یو څه پر خلاص ته کنه شه دې سم لوي کنه فتوی چې ویه سزا او مسلم وصل کو حدیث عائشہ حجم سم ذات غداتن فی باب ملاک لبیت نبی اسلام